کتاب المرزا دا مخشد کم نه کنه کتاب کتاب الاطعمه او کتاب الاشربه دا ته شو کنه خروب شو کیسه تر ایس کتاب المرزا بار حالا دا خروق چوک چه وکنه دا غا جه کم دا دی جسم و دی جسد سره تعلق و دا بیموری چه دی دینا روحانی بیماری نه دی مراد جسمانی بیماری زنه مراد دی دا دی جسم سره دیغه تعلق یاده او بل دا خبره ده چې د خروب شوک سره کنه چې به اعتدال به غاو کو کنه سره به طریقې بیا دې دی وجه نه سړی ته بیماری لحقې کېږي کنه سړی بیمار کېږي دې وجه نه په دې خروب کې شوکې به سورسته ده د بیماری ولا دا خبره وروړه ده باو مجافی کفارت المرض ممنی گناه وکړلو کنه بادا چاری وکړلا یجزا به جزا ورکولا شي دته په دې غسرہ دا جزا په کیم شکل شي ورکولا شي کله به مړی په باندې روشي په دې دنیو باندې کنه کله چې کینه نشته په باندې روشي کله نه را تکلیفینه مصیبتینه باندې روشي کله چې کیم نه کنه بجلی روڑی شی کلا اغزای ور شی کلا دیوا ور مڑا شی کلا جی کم ده کنا اچانک ده سسری جا پا پریشان شی سوچ مې دا کنه ثواب در کړی دی کنه کله کله سره سی کنه دا سه غاشي غرات شي سره کنه خو البته چې پر روزیا شه ا د رضا ګوشه اجر ده او د مصیبت او تکلیف ګوشه اجر ده کنه شه او چې پر روزی نه وي چې کیم ده کنه دا غاز بیا فرضا اجر نشوي ته ملاو کنه او دا غاز د بیماری و تکلیف ثواب و اجرینه ده ته ملاوي دي کنه چې د کیم ثوابینه دي کیم اجرینه دي ګناه سکه ول عادت ملاوي وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به وابي قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عروه بن زبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصيبه يصيب المسلم نشته یو مصیبت چې ور رسېږي مسلمان ته الا کفر الله بها عنه مگر کفرا ګرځي خدای پاک به ها اله مصیبت په سبب سره کنا عن اصلی دی الا کفر الله بعنه مگر پټوی خدای پاک دې مصیبت په سبب سره ګنای نه ده دنا کنه شم حتی شوکا یشاکو ها حتی که چا غغزای چه ور دخل سی چه کم ده کنا ایدیغه چه کم ده کنا جسد ده دتا نراغ اغزای چه کم ده کنا شا چه آغا مثلا ایدیغه جسد تا ور دخل سی کنا ایغه بسبب سرا خدای پا گنایی نوی تا مفکوی کنا شم او یو غم وی کنه چې دغه مثلا سبب چې کیم نه کنه جواز وی حتی شوکت یشاکوها حتی که چه غغدای حتی ور داخلی دی چه کم نکنه ایده غنفس ایده جسم دیده تا کنه الا کفر الله بها من خطایاه مگر کنه کفر اگر دی خدای پاک چه کم نکنه پا دیغه مصیبته سره خدای پاک دیغه گناه دیده دی پر ایده دی گناه دی پر خدای پاک پا دی سره کفر ایگر دی وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع والمؤمن کل خامت من الزرع بشان دی اغی کچا دا دی فصل نلکا کچا فصل سوی کنا شین دا و ویر فصل سوی او بوت که پا مندر وردی کنا کل علارانا بوت بردی باری گورکو کلا بارنا بوت پروزی لاری گرکو کلا جنوب نا بوت پروزی شمال تا گرکو کلا شمال نا بوت پروزی گرد بودینا پوردی گراوی بیا چگوی گراوی بیا سموی کنشا نو بیر دا مسلمان بنا چه کم دا بی زندگی سے چه کم دا کنا دا بی تکلیف بودینا پروردی کنا کلا یو طرف نا تکلیف کلا بل طرف نا تکلیف کلا بل طرف نا تکلیف کنا خو آخری لگا فصل خدای کمال تا رسوی کنا رسوی دارنګه مسلمانو په دغه تکلیفه تکلیفه چې خدای په کمال ته رسوي کنه شا درجه او چې دوی ګریډی نه او چې دوی او منافق داسې مثال لا چې په منافق باندې د خدای دشمنون چې دی په دې باندې په زندگی چې بیماری دې نر دې نر دې بي تندرست وي رح چې کیم دا کنه تکراوي تندرست وي کنه بیماری دا څه ډېر نه په باندې دې بي لکه بڑ ورسوي کنه بڑ بڑ نه نه وټه ولا کنه نرانا که دیر بودی نا جکی دا بندر وردی خو بزای شا پخی کپ تفای کو کنا نرا ستا نسی خزاوی کنا که دیر بودی نا پر وردی یا کنا شا دا پیپل و دا برد ستا کنا سا دا غوٹه غوٹه ونه خو بیا جی کلا خدای دا خاصا چی کنا کنی او رستا کو جی کم دا کنا بیا پر ٹاک کی ولو اڑا دی کنا شا دا سی جی کم دا کنا دا دا خدای دشمنون جی کم دی کنا ریف سے حتمند وی تندرست وی جی کم دا کنا بیماری تکلیفی نا نبو بندر دی بی و جی کلا خدای دا خاصا چی چی حاد جی پر شو کنا ومثل المنافق وول منافق کل ارض ته بشان دی غوله ده بڑ یا ده کنا یا ده مټک یا ده بڑ و یا چې کیم ده کنا دا غا پی پال هو ا دې ونه ولې ده لا څه دی لا تزالو څه دی همیشاوی چه کم ده کنا انا چه نشی چه کم ده کنا سنگ زنولا بلکل چه کم ده کنا سنگ زنولا نشی ده زینا کنا خزولا نشی عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع من حيث اتته الريح كنا كفاتها انا دی کیم لري نه چې روشي دته چې کیم نه کنه بود کفاد ها څنګه زنوی دی لره کنه شا چې کیم لري نه بود ته روشي کنه څنګه زنوی چې کله یو طرف ته کله بل طرف ته چې کیم نه کنه فاذا اعتدلت سواخت چه کم ده کنه چه بیا معتدل شی چه کم ده کنه او برابر شی چه کم ده کنه بیا چه کم ده پده غده شه کنه چه کلا مثلا برابر شی چه کم ده کنه بیا اوله قرار شی فاذا اعتدلت سکنت کنه سواخت چه برابر شی بیا اوله قرار شی ده پتو سرک شده ده دا ده مومن یا کنه داستا کنه دا ده دا ورسی به ده مومن باید ده وعن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعاء انه قال سمعت سيد بن يسار ابا الحباب يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا كيف نجي رواه خدای پاک دته د خیر دی ورسوله یوسب منه بیا تکلیف ور ورسول شي دته کنه بیا تکلیف ور ورسول شي دته بیماری پریشانی په مندر دی میکنه باب شدت المرض دا باب دا بیان د شدت د بیماری شه کنه بیماری سوی کنه نر بهر حال چې کیم د زنه حال کې باندې چې سمره خدای ته ورنږدې وي د امر بیماری سخت چې کیم دا کنه په باندې ردی وابي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاو حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت احدا الوجه علی اشد من رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر در مو اس کیا چې تکلیف په دبن سخت وی پر رسول مبارک نه رسول مبارک ته چې سمره سخت تکلیف او بیماری دا مې بل څه نه دی دی و بی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان بن عباس عن ابراهیم تیمی عن الحارث بن سوید عن عبد الله رضی الله تعالی عنہ قال عبد الله بن مسعود سئل جاء النبي صلی الله علیه وسلم فی کنا حاتا تا دا یوات په بل ته شوی مضمر شوی ده الا حات الله عنه خطاياه مگر څنګه دوی خدای په کې دنه چې کیم ده کنه خطاياه ګناي نه ده کما ته حات ورق شجر لکه څنګه چې کې دی او پر ودی اونه اپونی دی غونه کنه دی ورنه هزار کو موسم دا خدای په کې دوی په سبب سره ګناي نه ونه سکه باب اشد الناس بلاء الانبیاء صح پټوله خلق نه په اعتبار د وزمیت سره او د تکلیف سره د پیغمبرون دي ثم الامثل بیا په دې پسې بهتار کې سکتی ثم الامثل بیا په دې پسې بهتار کې سکتی بیا په پسې بهتار کې سکتی الاول فالاول کرا اول کې سک بهتاری په پسې ساخدار کې تکلیف نه دي بیا په پسې اول بیا په پسې اول بیا په پسې اول کنه مراد بیان درام سلام دې کنه شام لکه اول په عمرون دی بیا صحابه کرام دی بیا تابعین دی بیا نره تابع تابعین دی بیا د امت نره ولیون بزرګون نیک خلق په دې باندې تکلیفونه چې کیمدا کنه ډېر رسي وابي قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعق فقلت يا رسول الله انك تعق وعقا شديدا قال اجل اني اعق كما يعق رجلان منكم كنا کما تهت شجره ورکه هلکه سرنګ چې کټه کوي ولا هغه پونی خبره کنه دا څه دنه غنه یې څه کېدی باب وجوب عیادت المریض پشتن کل دی بیمور وبی قال حدثنا ابو طيب بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن منصور عن ابي وائل عن ابي مسلم شرير رضي الله تعالى عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع مړی ور کوي وشي تا کنه ورته چې وی کنه مستر مجبور چې وی کنه دې ته خروق ور کوي وعود المريض او عیادت کې دی بیمار وفق وفق العانیه خلاصوي چې کیم نه کنه قیدیون د قید نه جواز مې وی کنه هغه په پیسې خلاصوي شي هغه په صبرشته خلاصوي شي کوشش کوي کنه وابي قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع براء بن عازب سويد امر كذا مثل رسول الله برك وهو شايبا مقصد حديث الشهداء ان تبیل جنازه ته چمیر وردی می جنازه تا تبی دری کی می جنازه وانی جنازه کی پس ورس کی دری می جنازه مزه پرا ورا اول المریض و عیادت کی می دی بیمور او ونم شی السلام او ویری می سلومی نه دانی خالد درې ذکر کلو ورا اندی ذکر کړی باب عیادت الموم علیه پشتن کل اغه بیمور چا به هوشی ور غلی په د باندې مطلب دا چې پشترا کا دی بیمور کا په زون په یی کا نه په یی کا راشه پشتنا کا چه ویب سے اکا بیلی خود امر دل جوئی وشی کا تا دل جوئی نو شکرا دا کئی داوی بے ہوشا دا کنا و اکا بیلی دا امر دل جوئی خود وشی کنا شا تسلی و اکا بیلی تا ورکی یعنی رسد امداد واسطے وی کنا یا سا مشوره واسطے وی بار حال کا بزون میں بندے بیمور پیجی کنا پیجی عیادت ویکی و عیادت یا غا سوب دا وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول مرضت مرضنا جابر ابن سمرا سے ویلی چه زبی مرش فاتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود نعمت رول رسول میں چه حیدت یکر دمو و ابو بکر صحبہ دو سراو و هما ماشیان و دیدوا سرا بکشه بنده اقلیم کیوی کانا دوا سرا سوالی بنده نوی سرا و وجدان اومی علی بمندو دیدوا سرا مولارا چه بے وشیر غلی و فمو بنده و توزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا سکر رسول مبرک چه کیم بزر بچال شو ثم صب وزوءه علی بیار تارک را غا پوتے بدا و دسته دسته کانا آیا فمو بنده تارک رب حتی که جه نزل شاید ته غمیرال به پیش باخر اخبر مکرار شوی گنا وسیعت متلقه کی سارولا باب فضل من یسرع من الریح ریح دا ده پریون اثر تاویل شیو پریون اثر تا ریح ویل شی گنا شا یا پریون اثر پسری بنده ویلی گنا شا پریون کلا کلا ضرار ده پر اثر زنا خلق بنده ویلی گنا کلا کلا یونیم شکل وی خواند ورکو گنا شا اکشل ولی دی وجه نه کلا کلا جه کم نکنه پریون اثار پو بنده ویلی کنه شا سوچ پدا کنه او ریحا دا ده گیس تاویل شی کلا کلا دا بود دا گیس بان شی کنه شا پا ده میدا شی بیا میدا و پت شی دی دی وجه نه پا دماغ اثر رو شی دی دی وجه نه سرائی او غور زیدی کنه میروگی پو بنده ویل شی کنه میروگی جه بشتو بیلی کلا کلا پریون اثار دی وجه نه بی کلا کلا ده گیس ده بنده ولی دی وجه نه دا غوی ریح ده گیس بنده ولی تاویل شی کلا کلا سری جه بیچه قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنه متى عبد الله بن عباس يقول شالا اوليك امراه من اهل الجنه درون وينو تتا يوشد جنتي ده اهل جنت ولا شد نظر وينو تتا قلت موت چې بلا ویلنا قال درته وی چې هاذه المرأه السوداء دا نه وریا تکته رشد وینه نه دا تکته رشد دا سرانګه د جنتی دو وی چې د داس جنتی دو چاته ته نبی صلی الله علیه وسلم درغله رسول مبارک ته فقال زره دی وګړو چې ني وسراو په مو باندې خمیرو گیر سي زه پر و او ورځولا او جو و مې ورځوي کنه د میرو گیو د پریون مې چې کله وته وی کنه بیا هو لام والا وی او رتینا ما بربند شي د سره به پردې شوای نه یا تکشفو او زه جواب دې فضع الله لدو کا مده پر د خدای پاک نه خدای د صحت نصیب قال رسول الله برکته فرمایي چې شی ته کاتو خوشوی صبر ته زه خو نه چې ټینګه شده بیماری ته ولکل جنت ته پر دې په بدل شدا جنت صبر وکړه خو چې ما زون رغوا جنت ته دې په بدل شه وای چې ته که خوښه دې بیا مو ټیک ته دعوت الله دې ته خدای نه دعو کوي او بیا کچره را کوته لاره خدای په کنه چې عافیت در کوته فقال دې ته چې بس اصبر او بس صبر کا بس جنت وی کنه صبر کا کنه نه ورا سعودي وکړه کنه چې بس صبر کا چې جنت وی دا جنتی نشو ده شا فقال خدای ته چې شان نه هم بیماری باندې وساور د خدا خدا خدای رسول ته وګه چې کلمه ترې چې اورات نه بر باندې دي چې به پر دې کېږي نه فقال اني اتكشف وضع الله الله اتكشف دا د خدای نه وکړي چې زبیا را منډې نه فدعا لها بیا رسول الله رضا دا وته دا وکړي وبي قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال اخبرني عطا انه دستي انه راى ام زفر دا لیدلی دا ام زفرا کنا دا لیدلی دا ام زفرا کنا دا ام زفر سرنگ شده و تلک امراتون طویلتون سودا دای وشده وشده چگرون دا تکا تیرا و کنا شا او علا سطر الكعبه تنوستوا چه کنده کنا پیغ پرده ده کعبه بنده کنا کعبه پرده را لده پی بنده نوستوا مطلب دا دا چه دا داس دا سودا جنتی سودا دا ام زفر دو کنا شا در آزا دو کنا شا دا ام زفر دو تیرا شا دا داغا و کنا شا زنوی چه نا دا بلا شا دا و زنوی چه دا این داغا باب فضل من ذهب بصرو فضیلت تیغی چه جلوٹ شی نصار دیتا کنا سرگ خاتم شی کنا ایده غی فضیلت بیانوی دا وابی قال حدثنا عبدالله بن یوسف قال حدثنا علیش قال حدثنا ابن الحاد عن عامر مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال او یرید عینیه مراد کوي په حبیبتیه سره عینیه مراد کوي تابعه اشعث بن جابر و ابو زلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب عیادت النساء الرجال عیادت ته سزه سړی لاره کنه چې سړی به مرونی او شدا چې کیم ده کنه ورشي د عیادت ته پر کنه دا چې کله د فتنه خطر نه وي بهر حال اس کا حجاب رسل لا کنه چې د فتنه خطر نه وي عیادت یې کړای شي کنه ورپلای شي پر دې سړی دا او چې فتنه خطر نه وي او به پرده ګری نوی وعادت ام دردا رضی الله تعالی عنها وعیادت کړه ام دردا رجلن دی وسړی من الانصار رجلن من الانصار دی وسړی دی انصار سیکو من اهل المسجد چې د اهل د مسجد نبوی نه وکړه د مسجد نبوی د اهل لا یو سړی و د انصار هغه عیادت چا کړه ام دردا رضی الله تعالی عنها وابي قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروان ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دستي المدينة سواد جرور رسول الله برك مدينة منورة وعك ابو بكر وبلال تب جان شو ابو بکر صدیق صاحب او بلال صاحب مدینه منوره ته کله هجرت وکړو کنه مدینه منوره شه تبه ورغله بیمورون شول کنه ست واسره قال الحر دا شی ویلی چې ودخلوا علیهم از ور داخله شو په دې دوی سره باندې یعنی یو خپل لور دا خپل خو پردای سړای دا بلال صاحب ها په باندې خیر دا په دې واسه خو چې کیمنا حجاب ایتیا نه وی نظر شوی کنه او کنه وی نه زلا کنه دا مرا دې حدیث نه وری مې چې پردی سره یا یادت یا کرای چې فتنه خطر نه وی کنه شام اچھا جی فقلت موتو چی یا عبت او بابا جی کیف تجدو کا سرانگی میمت زون لرا سرانگی اے کنا سخیال لرا کل امرئن کنا مسبح فی اهله هر یو سړی سبو کوین کدا په کیر خپل شه کنا کیر خپل شه سبو کو بیا سبو چکشی او قبیله سره او بار بی سره غاف شپ وای کنا او یقین دا وی چریریا او دل حال دی چې ول موت ان من شراک نه علیه ما ګر نزدې وی دې تو سمې دې پړې دې نه کنه دې دا پړې دې خپلې غوټی نه دی په دې را مال ګر نزدې وی کنه شاه دا مکه په دې کې دا کنه خپل وطن یې په دې کې دوه کنه شم ویل وطن یې په دې کې دوه چیرې بشوا دا سندره ویل کنه الا لید شعری شعری ها کنه الا خبر دا لید شعری کاش کې جواب مو علم په دې خبره باندې چې هل ابیت ان لیلتن بوادن چې آیا چې کیم نه کنه زوی تیرا کچې ریوانی مشپا پیغلګار د مکه مکرمه شه کنه وکړه تیرا کنه شه آئی ہائی چی موتا دا علم ما چی زوی چی رئی واس پانے مکہ مکرمی پل گاڑی سے تیرا که کنوے که تیرا او حال دا دا چی چاپ چا پیرا دی مو از خیر سرگری وان و جلیل دا بی تیری کرا شا دا مکہ مکرمی غریش خونه رسول دا خدا سرگری دی و دا دا صحیح نا دی کنا دا برویز جلیل که ہے چی برویز دا و دا دا یو بیتا دا کنا شا کاک که چی کیم دا چی زوی دا سوی مکه مکرمه په دلګاړې شي چې چاپ چا پیره به سرګړی وي او د جلیل بیټي وي شاما و تفیل غونډی چره کنا دا د مکه مکرمه څنګه نزدې غری نه وی کنا چې چره مو ته دا جواز تی کنه وی سید دا جواز رضا سندره ویلې بیا چې کین دا کی سچ رسول برک ورسره چې اخلا خیر کړي مکافز لکې دی خدای د خیر کو چې مدینه منوره شه ورات نشي جدا هجرت پرې دی کنا قال دا شدو هر دا شی ویلې چې فجیت ول رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله برک خبر تو خبر مې ورکو رسول برک په دغه بیته باندې چې خدا شي وصححها او خدا پاکا تو صحیح وګرځوي د مدینه منوره الله را دې بیش په حق شه معنی چې ابو هوا په میر باندې برابر وش مبارک لنا فی مده او برکات چې میر ته په کوړوي د مدینه منوره شه په یوه د مدینه منوره شه ورقل همها او منتقه لګي خدا پاکا دا وبو و د تبد د مدینه منوره ای مدینه منوره نه منتقه لګي بل چرته چیرته فیال هوا ګرځوي خدا پاکا د تبد مدینه منوره بل جحفه په جحفه مقام باندې پدې شه یهود پندل کنا خدا دا یهود دا جحفا مقام د اهل شام د پر میقات ته اس کنه یې دینه دی احرام ور طریقه نشه خدا پاک یې دې ته تم منتکرک باب عیادت السبیان عیادت ته وړې ورکه کنه دا بالکل کنه ثبت ته وړې ورکه عیادت وابي قال حدثنا حجاج بن من حال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضی اللہ تعالی عنہ انا تشہیدی بنتن گندستی انا بنتن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت علیہ دی رسول برک بچهی واو زینب بی بی نمی دا کنا مرش بچه و ایدیغ بچای و بی مور و کنا شم بی رسول مرک اطلاع ور ولا جلا چه کم دا کنا که تو ورشم منده رسول مرک اطلاع ور که چه زن کدن حالاتی دا بچی لشکی خود روشی صحابه کرام ایو سره ده چا کسید گراولو رسول برکتاوی چه زینب تا سلوم آویا موی طرف کنا او بیتاویا چه تار شای خدای کو چه سکو خدای کو دو دا صبر کو کنا شا خود ویر نراولو بیا کسید چه کلا ویراولو کنا زینب تا دا خبر اوکرلا ای بیا نراولو کسید چه تاویا چه من خدای رستی دیرا چوی چه کم دا چه خام خدروشی کنا بیا به هر حال چې کیم نه رسول برکو صحابه کرامو ویراغلل وړي کا بچایو چې کیم نه کنه رسول برکو چکړلو او زن قدر حالات کې وکنا مسایو د رسول مبارک چې رسول مبارک سترګې نه د عشق رتاله شو کنه صاحب ته ور چې تاسو کې دوست دی وای تا غاښ به کنه سویل کوي چې تا ور وته شو کنه تا بس کې کنه شاپ وې چې خدا خو رحم ده خدای په بچا په درشي جدي دا رحم ده هوی دی دا خو رحم اثر ده کنه دا نه وړي کا بچای به مور رسول مبارک پر غلا ده کنه پښتنه نه را صاحب کرامو سره ورغلي اچھا جی قال سمعت ابا عثمان عن اسامه بن زيد ان بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم بچي دي رسول مبارك ارسلت اليه اطلاع ولا رسول مبارك تا جرودش وهو او دا اسامه ابن زيد سره کنه دا سره د رسول مبارک او اساد یو او بي صاحب او بي ابن کعب کنه دا وی سره او يحسبو يتحسبو کنه چه خیال ہوئے دے بچے دے رسول برک دا چه انا ابنتی قد حضرت چه مو بچے کے دو اغی تا حضر کلا سولا مرگا مرگا تا حضر کلا سولا کنا اچھا جی فشهدنا بیا حضر شت میشتا دا ورشا منی دا ستاویا جی میر بچے دے مرگ حضر سولا دا الہ حضر شی میشتا فارسل الیه السلام یا ورولا جل رسول مبارک دیتا سلام یا و یقول و بتوی چه داس یا ویل چه ان اللہ ان لله ما اخذا و ما اتخرج ده خدای ده پر آغا چه سو خری و سور کوی و کل شین عنده بی اجل المسمى و هر شای ده خدای پک سنگ پیغن چامو قرار سر ده دو ده صبر کو والتحت سیب طلبی ده اجر و صحب ده کسید ویراؤنو ده زینب بی بی تا ده رسول مبارک ده خبره وکرا بیا بدر ولا لولو فارسلت بیا د دروله له چې کیم دا کسه ده چې وته ویا چې تقسم علی ہے دو قسم دې راځي راځي په دې باندې کنه قسم دې راځي په دې باندې چې ماره خامہ خطو دا قسم می چې روشا کنه خیر فقام النبی صلی الله علیه وسلم رسول برکات چک او اسامه بن زید وی چې وقوم نبی دا ور سره چک شو کنه ور علی چې ور علی فرفع سبیو فی حجر النبی صلی الله علیه وسلم ور چکل شو بچای چې کینه په غیر رسول برکات کنه چا ور چکړای اې دا غیر دا ور و نفسه تقعقه و حال دا چه نفس ده ده ساره ده چه وا اغا متحرکه و پده عالم شکره مستربه و سیجا خرخرائی کو کنه چه اوزی سا کنه نیره وفاضت عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشق و باولد رسل استرگد رسول برک فقال له سعد انت سعد ما هذا یا رسول اللہ دات دیگی یا رسول اللہ دات دیگی قال دوته چې هاذ رحمه هذه رحمه دا هو زور ده وضع الله في قلوب من شاء من عباده دې دې غلا خدای په پزره دې هغه چې چې خدای چې دا خواته دې بنګونه خپل نه کنه اے پزره شه دې ولا يرحم الله من عباده الا الرحمه ورحم نه خدای پاک ما الا الرحمه من عباده منګر پیغه کنه زور دین کې باندې دې بنګونه زنه دې بنګونه چې کیم زور دین کې بنګونوي په خدای پاک رحم کو کنه دا مقصد یې چې اول کسه چه تحسب ان ابنتی قد حضرت بچه بمروا کنه و بمرا و دا ورز چه ویئی چه فرفع السبیو فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدی ویئی چه بچایو دا ده روینا دا روی پیرا زبط دا زینه دا کڑا کانا دا غده شه روینا دا کلا کلا چه پیرا کسار غا یو ده نکو بیا کلا یو شا یو دوی کلا بل شا یو دوی کانا شا بیا ده وی جانا چه کم دا کلا بچه یو دوی کلا بچه یو دوی کانا روینا دا غا شو یو دو کانا او بار حالا دیره روایتی شو بچای جه کم ده کنه پاک سر شروع غلا ده کنه شو اچھا جی باب عیادت الاعراب پښتنه کړلا د دهات د خلق د دهات خلق سدي کنه اگر که جهلون ویا د دین نه ډېر وریا ویا کنه شا او پښتنه کړل یراو دي کنه پښتنه کړای وابي قال حدثنا معل بن عاصم قال حدثنا عبد العزيز مختار قال حدثنا خالد بن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابينا رسول برک ور داخل شو په یو د حتی سره باندې يعود هو جو پښتن هه کړل دا قال اویل دی د غیر ابي عبد الله بن عباس صاحب چې وکال نبی صلی الله علیه وسلم برک دا دخل على مريض يعود هو سوته جو زویر داخل شو بیمار باندې چې عیادت ته دی وکړلو قال له رسول برک دی بیمار ته چلا باسا چرت مغرو بوا لا ما سمجھت اے سبو کہ طہور انشاءاللہ لا سے بکوین کے دے گناہ دے تو نبی مری کا خدای فتح خلی لا سے بکوین دے گناہ نہ دیرا پروا ما کا کنا شاہ قال عبداللہ بن عباس سے ویلی دی قال ظهور ان شاء الله دا کیسه بیا دې غا د حکیم دې چې ور داخل شو رسول مبارک دې دا دا کیسه وکړه رسول مبارک تدیر القبور چه ملاوی دلارا ده قبر سرا مروی ده سنا چه کم ده کنا چه اکابر جرات کو بنده کو کنا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا کتا فرمی چه فنعم ازن نبی چه تدا سیای خو بیا دوی ده غاز پا ده وقت چه کنا بیا دوی ده غاز چه توی آئی کنا شا آسا بود غریب مرشو کنا شا باب عیادت المشرک کنا دا عیادت ده مشرک چه کم ده مشرک عیادت صدا کنا دار و ده کفر عیادت کنا فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يورانو ده رسول مبارك يعوده جي عدد ليك له فقال رسول مبارك ده فرمي جي اسلم اسلام الورا بشيا بيدا عائشة ولسي اختصار ده بل رواد شديقان هو چه اغه بچی یا دی پلور یا سره نو سو پلور ته سترګې ورته کې چې مانه ودار پلور مې اجازه کو کنه کو بیا یې ته پلور وته چې بچی اطع ابل قاسم یا ابل قاسم ته اطو کچې دا وې ول کنه سره کړه فاسلم مسلمان شو او رسول برکه چې ورته د خدای شکریا ادا کړه چې الحمدلله کنه وقال وقال سيد المسيب عن ابيه لما حضر ابو طالب سواه چې حضور وکړ شو کنه دغه مرګ ابو طالب ته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم رسول برک رغلا وکنه ورغلا پښتنه کا کلمات چې دا کلمات راکه خونه ویلا کنه ابي مر وبي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن من النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عليه ناس هر دا شی ویل چې رسول الله چې کله بیمار داخل شو بده باندې خالق يعودونه چې عیادت یې کوي د فی مرضه فصلى بهم جالسا ورمین دی وکړه دې په حال کې دلته رسول الله چې جنوستو وجعلوا بیا لګیا شو یصلون قیامت دې منځینه کې په لوري دې په لوري په شي دا او رسول مبارک نوس تا کنا فاشار الیهم رسول مبارک اشاره وکړه دیتا ان اجلس جکشه نه مره تو صاحب نوس یې اقتدار پسې وکی کنا امام چې پنوس یې لمز کو تو کرے گویا پنوس یې اقتدار پسې کې کنا دا بار الله حدیث شریف ته هدايه کې دا وسلا شوی تو سروشي کنا دا اس منسوخ تا کنا شا اس مقتدیون چې رغوي او په امام پسې پنوس یې اقتدار کو په ویلو یې اقتدار پسې او رسول مبارک اخری امام د وفات باندې کله گرفتار وو اخری مینځي چې کړه د په نوس کې باندې کړو امامات او خالق صحابه کرام ورسه ټول په شی ویلوړ وی کنه وی ویلوړ کنه قال الحميدي هذا الحديث منسوخ هنا قال ابو عبد الله ولد امام بخاري ده جازك منسوخ ده جلان النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما صلى رسول الله پر اخر ده غیر مینځي کړه صلى قائدا مینځي کړه په نوس کې باندې والناس خلفه قيام او خالق ورسه بده بس ویلوړ باب وضع اليد على المريض دل د لوس په بیمار باندې کنه چې بیمار په مغ باندې لوس تیر کې په ګډه په سینا باندې لوس تیر کې کنه داغه کنه ثابت دی بالکل کنه شاید اصل شته په شریعت و ابي قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا علي عيد عن عائشه بنت سعدان عن عائشه بنت سعد ان اباها فلور دغه عائشه چې سعد کنه قال دې فلور یې ولې دي ثم وضع يده على جبهته بیا کشش رسول مبارک لوس په سند دې دغه ساعت باندې ثم مسحا وجهي وبطني بیا تر کړو د لوس په مقدم او باندې او په ګړه له مو باندې کنه ثم قال دنا ورسې چې کیم نه کنه رسول مبارک ویل چې اللهم اشف صاحب خدا پاک ته شفا ور کسات تا واتمم له هجرته کامل وګر دې پر هجرت ته چې دا سویرا خدا پاک چې په مقام کرامه شه مرشي یعنی هجرت سره نقصان نشي په هغه غاشه کیسه شي چې په خیال سره چولا شي موته موته چې په خیال شي کې مله چولا شي کنه اداره چولا شي یا نن ورځ پر دې غلوس یا خولا د پدې ګر شي مخصوص هو کنه شا هرې کسا فما ذل کو اجدو برده علی کبدی حتی ساعتا اوی شاید دی چه زمخصوص هو یا خولا د لوز د رسولم براک پدې ګر خپل باندې حتی ساعتا تر ایس وخت تر چې فيما یقال الیا پیغه کسی دی چه بخیار سره چوله شی موتا پیغه دنی یوا دا کسا دی چه دا دی رسول مبرک دی روز شیخ ولا دا کنا وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعب ومسسته بيدي بمتر کو بدو بند لو صاحب الله نے لو سے اور روغل کنا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تعاق واقا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اني اعاق كما يعاق رجلان منكم فقلت ذلك ان لك اجرين فقال صلى الله عليه وسلم اجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم يصيب هذا مرض فما سواه الا حط الله له سيئاته كما تحط الشجره ورقها باب ما يقال للمريض وما يجيب اغا کسا جکللا شی مریض تا مریض تا کیمی کسی که مریض تا ده خیر ولا کسی که ده تا صلی ولا کسی ویتا که دو گونه ویتا که کنا او مریض جواب در کویا کنا جواب دراغه مثلا دا جنا مدی ولا جواب دنه در کوي چې دنا مدی ولا چې کیم دا کنه جواب در کوي کنه هغه د خدای پاک نه امید در سره وی چې کیم دا کنه شا ویری کنه وابي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسه وهو يعك وعكا شديدا فقلت إنك لتعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين دينه یو غدا کی سره دا وکړه چې ګوره خو ته د پر ازما جرین سما ملي کی څه هونه دا سبا ته سره خبره ده بلا دا کی سره دا وکړه چې ان کله تو کو واکن شدید دا مره چې دا خو مخشنه ته دا غا کی سره چې ته ته چې بیماری درسي صاف ته درسي ایف ته صاف ته درغلی ویا دا څه خطرې خبره نه مخشنه ته دا خو ته صاف ته درسي کنه چې درسي نو بیا دا ته سره خبره